یو د دې ربط او وجه د تسمیه درته ذکر کوم دواړه یو ځای برابر ربط او وجه د تسمیه سورته بقره ته ځکه سورته بقره وایي چې په دې کې د بقري واقعه راغلې ده د غوا واقعه پکې راغلې ده د بقري واقعه د الله پاک اولوهیت د الله پاک په اولوهیت باندې دلالت کوي او د الله پاک په قدرت کامله باندې دلالت کوي د طبعي تقاضا په خلاف باندې دا واقعا پیښه شو طبعي تقاضا خدا و چې یو مړی دی او د غوخي په ټوکړه دی اوهلو پکار دی چې هغه ژوندې نشي او بیا الله پاک د طبعي تقاضا په خلاف د غوخي د ټوکړي په وهلو باندې مړی را ژوندې کړو نو دا د الله په اولوهیت او په قدرت کامله باندې عظیم دلیل دی نو دا الحمدلله سره مناسبت دی الحمدلله التبور ذکر د اولوهیت راغی او دلته دلیل د الوهیت دی الحمدلله زم الله حمد کاملا یا ټول افراد د حمد یا ماهیت د حمد خاص ده تر الله پاک پوری الته دعوه د الوهیت ده او دلته دلیل د الوهیت راغی دلیل د الوهیت ګوردا ده چې د طبيعي تقاضا په خلاف باندې د غوخي په یو ټوکړه باندې مړې وهي او هغه را ژوندې کیږي نو دا د الله په قدرت کاملم دلیل ده او د الله په الوهیت هم دلیل ده نو وجه د تسمیه او ربط پکې دواړه راغلي همدارنګه دا د بقره واقعه چې دا دا د اجسادو د حشر د پاره یو عظیم دلیل دی الله پاک به د قیامت پر ورځ ټول مړي راژوندي کی او دا الله ته ډیر اسانه ده لکه د بنی اسرائیل د بقره په وجه چې مړي راژوندي کړو همدارنګه دا د موسی علیه صلوات و سلام د پاره یو معجزه مو ګوره خلاصه دا چې دا د بقره واقعا د الله د توحید د پاره دلیل دی چې په سورته فاتحه کې ذکر شو سورته فاتحه کې دعوه د توحید وام دلته دلایل د توحید دي سورته فاتحه کې ذکر د نبوت دی او دلته دلیل د نبوت دی د موسی علی السلام نبوت اجمالا په سورته فاتحه کې راغلی کنه صراط الذين انعمت عليهم د ټولو پیغمبرانو نبوت په کې ذکر شو نو د موسی علی السلام نبوت هم په کې اجمالا ذکر شو نو الته ګوره دعوه د توحید و دلته دلیل د توحید صحیح شو الته دعوه د الوهیت دلته دلیل د الوهیت الته دعوه د نبوت د موسی علیه السلام او دلته دلیل د نبوت د موسی علیه السلام نو الته مالک یوم الدین کې دعوه د قیامت ده د احیاء الاموات ده او دلته دلیل د احیاء الاموات ده وای شو یو ربط دا شو دویم ربط دا ده چې په دې واقعه کې د خبرې ته اشاره ده چې د صراط المستقیم تقاضا ده ده چې د خپل پیغمبرانو خبره به مني بغیر د مطالبه د دلیل نه او بغیر د چون او د چرانه او د پیغمبر سره چونه او چرا کوله مناقشه کوله صراط مستقیم دا دی چې د پیغمبر خبره به بغیر د مطالبه د دلیل نه مني بغیر د چونه او د چرا نه به مني د شک پسترګه به ورته نه ګوري انکار به نه کوي مطالبه د دلیل به نه کوي بلکې د زړه په خوله به د محبت په طریقه به مني نو دلته د صراط مستقیم تفصیل الله پاک کوي همدارنګه ګوره په دې واقعه کې دې خبرې تم اشاره ده د دې بقرې په واقعه کې چې د ټولو فسادونو جرړه چې ده هغه د دنیا محبت ده کله چې د دنیا محبت په سړی باندې غالب شي نو بیا د خپلوانو محبتونه هم د انسان د زړه نه وځي صرف د پیسو محبت او لالچ د د پزړه کې پاتې کیږي بیا د پیسو د پر خپل خپلوان هم دی وژل شي بل ربط د دې صورت د ما قبل سره دا ده چې په سورته فاتحه کې د هدایت او د صراط مستقیم ذکر دا دو شیان پکې ورسته ذکر شوی هدایت او سور استقامت او د سورته بقره په شروع کې د هدایت او د صراط مستقیم ذکر ده هدل للمتقین په دې کې د هدایت ذکر ده هدل للمتقین نو ګوره په سورته فاتحه کې اهدنا ذکر شو الته د هدایت ذکر او دلتم هدل للمتقین د هدایت ذکر راغی په سورته فاتحه کې د صراط مستقیم ذکر او دلتم الله پاک د صراط مستقیم ذکر کوي د صراط مستقیم ذکر داسې کوي الله پاک په سورته بقره کې خلق تقسیمي درې اقسام ته بعض خلق داسې دي چې ظاهرا او باطنا په صراط مستقیم باندې وي دا غوي بیان الله پاک تر اولائک هم المفلحون پوری کوي تر اولائک هم المفلحون پوری خالص مؤمنان ذکر کوي دوی په صراط مستقیم باندې دي ظاهرا و باطنا بیا تر دا دو آیاتو کې ان الذين كفروا سواء عليهم په دې دو آیاتو کې الله پاک د هغه خلکو ذکر کوي چې ظاهرا هم په صراط مستقیم باندې نه دي او باطنا هم په صراط مستقیم باندې نه دي ښکارا کافران دي دا غوي ذکر الله پاک په دو آیاتونو کې کوي بیا په یو رکو کې تر یا ایها الناس عبدو پوری الله پاک د درې مډلې ذکر کوي چې ظاهرا وایي چې موږ په صراط مستقیم یو او باطنا په صراط مستقیم باندې نه دي نو د هغه ډلې ذکر الله پاک په یو رکو کې کوي چې هغه د منافقانو ډله ده نو ګوره د صراط مستقیم ذکر هم الله پاک په سورته بقره کې وکړو او د هدایت ذکر هم وکړو برابر پوه شو څلورم احتمال پکې عقلی دی هغه الله پاک نه ذکر کړي چې باطنن په صراط مستقیم باندې وي او ظاهرا په صراط مستقیم باندې نه وي دا نه عقلا ممکنه ده نه شرعا ممکنه ده لدی وجنه دا قسم ذکر نکړو نو په سورته فاتحه کې د هدایت او د صراط مستقیم ذکر دی او په سورته بقره کې د هدایت تفصیل دی هدل للمتقین او د صراط مستقیم تفصیل هم الله پاک کوي دا رنګي ما درته په اول کې ویلو چې سورته فاتحه د ټول قران د لپاره اجمال ده نو سورته فاتحه اجمال ده د لپاره د سورته بقره ګوره د سورته بقره په ابتدا کې صحیفه د هدایت الله پاک ذکر کړی ده په سورته فاتحه کې هدایت ذکر کړو د سورته بقره په ابتدا کې څه ذکر شوی دی صحیفه الهدایت چې ذالک الكتاب ده ذالک الكتاب لا ریب فیه هدل للمتقین الله پاک فرمای دا کتاب چې ده په دې کې شک نشته او دا هدایت د متقین ته نو د سوره بقره په ابتدا کې صحیفه د هدایت الله ذکر کړ د سورت بقره په وسط کې الله پاک د سورت مستقیم ذکر کوي د سورت بقره وسط بالکل نیمه د آیات کریمه ده ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب دا د سورت بقره بالکل وسط ده نو په دې کې الله پاک د سورت مستقیم تفصیل ذکر کوي چې سورت مستقیم په یوم الاخرت او په ملائکه باندې او په انبیاء باندې ایمان ته وایي ليس البر بأن تولوا أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وملائكته بر او نیکی او صراط مستقیم دغه دی چې په الله دی ایمانی په اخیرنۍ ورځ دی ایمانی او د الله په ملائکو دی ایمانی دا ایمان صراط مستقیم دی کنه نو په ابتدا د سورته بقره کې الله پاک د صحیفه الهدایت ذکر کړي په وسط د سورته بقره کې الله پاک د سورته مستقیم د صراط مستقیم ذکر کوي او په انتها کې په امن الرسول کې د صراط المستقیم حقیقت الله پاک بیانوي او د ایمان بالغیب کیفیت الله پاک بیانوي نو د سورته بقره په ابتدا کې هدایت ده په وسط کې سورته مستقیم ده او په اخر کې شابسي د صراط د هدایت او د صراط مستقیم ذکر ده امن الرسول بما انزل الیه من ربه غالب ها په دې خو شو ان شاء الله نو دایره بد د ما قبل سره شو سوره البقره اول آیات کریمه پکې دا ده چې الف لام میم دې ته حروف مقطعات وایي ځکه دا د حروف تهجیو په شان باندې جدا جدا لوستل شي وجه د تسمیه دا ده په دې کې اقوال د علماو ډیر زیات دي خو چې ټول بیانو بیزاوی کې خو ان شاء الله چې په دې کې پنځه شپږ ورځې درس دی خو هغه بیا ستاسو د ذهن نه وځي د هغې خلاصه درته ذکر کوم درې قول دي د علماو اول د خلفای راشدینو د جمهور صحابه او د تابعینو د دوی قول دا دی چې دا د متشابهات نه دی او د متشابهات په باره کې الله پاک فرمایي وما يعلم تاويله الا الله د دې په معناګانو بل څوک نه پوهیږي سوا د الله نه دا پکې راجح قول دی او دویم قول په دې کې د بعض سلفو دی جمهور متکلمین خلیل او سیبوی دا ور سره په دې کې متفق دي نو دویم قول د دوی دا دی چې د دې معنا معلومه ده دا اسماء د دې سور دي او کم مزامین چې په دې سورو کې علي تفصیل ذکر شوی دي نو دا مزامین په دې حروف مقطعاتو کې اجمالا ذکر شوی دي نو دوه قوله کوي یو دا چې دا اسما د دې سورو دي او د اسمیت سره سره پکې فائدہ دا ده چې دا د دې سورو د لپاره اجمال دی کله کله یو اسم او هغه اجمال د لپاره د دې ما بعدي اجمال د مسمای اسم کله اجمال د مسمى نو دا اسم د دې صورت دی او اجمال د پاره د دې صورت دی لکه د بخاری ټول نوم داسې دی صحیح البخاری الجامع الصحيح المسند من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه د بخاری ټول نوم دا دی ګوره د کتاب د ټولو مفصلو مضامینو اجمال د دې کتاب نوم دی دا بخاری کې چې څومره احادیث دي وزر احادیث دي پکې تقریبا د دې وزر احادیث اجمالی په دې نوم کې راغلی الجامع الصحیح المسند من احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم وسننه و ایامه نو د اسمم ده او د دې کتاب د پر اجمالم ده نو دا رنګ الف لام میم د دې صورت د لپاره اسم هم ده او د دې صورت تفصیلی مضامین چې دي دا اجمالا په الف لام میم کې راغلي دي نو دا د جمهور سلفو بعض سلفو او د جمهور متکلمینو او د خلیل او د سیبوی قول دی په دې خو شو او درې مذهب پکې د زی محشری او د قاضي بیزوی رحمه الله دی زی محشری او قاضي بیزوی دوی وایي چې د حروف مقطعات دا اسماء د حروف تهجیو دي لکه الف دا اسم د ادل لام اسم د لدل میم اسم د مدل الف مرکب دی مسمی بسیط ته چې ا ده لام مرکب دی مسمی بسیط ته چې ل ده میم مرکب دی مسمی بسیط ته چې م ده نو دا یو حروف مقطعات دي بل حروف تهجیه دي دا حروف مقطعات اسماء دي او حروف تهجیه دا ورته مسمیات دي اوس په دې کې حکمت څه دی چې الله پاک د حروف تهجیه او اسماء په اوایلو د سورو کې ذکر کړ حروف مقطعات ذکر کړه دا اسماء دي او مسميات ورته حروف تهجيه دي د دې حروف تهجيه او اسماء دا الله پاک په اوایلو د سورو کې ولې ذکر کړ نو په دې کې اعجاز القرآن ته اشاره ده الله پاک دنیا ته چیلنج ورکړي چې تاسو د قرآن مقابله وکړئ اوس به دنیا وای چې موږ سره مواد نشته چې د قران مقابله ور باندې وکړو الله پاک فرمایي چې د دې مواد د حروف تهجیه دي دا مواد تاسو سره شته نو چې مواد در سره شته راشي د قران مقابله وکړي که تاسو وایي چې دا د الله کتاب نه دی مواد د موادو د وجود سره سره بیا هم د قران د مقابله نه دنیا عاجزه ده نو دا دلیل د اعجاز د پاره د قران دی دا درې اجمالی قول شو اول قول چې دا د متشابهات دي دویم قول شابه دا اسماء د دې سور دي یو او اجمال د دې سور دي صحیح دریم دا حروف مقطعات اسماء د حروف التهجیه دي دا درې قول شو علما فرمایي چې دا ټول اقوال په خپل ځای کې صحیح دي درې واړه صحیح دي دا دوه قوله چې دا اسماء د دې سورو دي او یا اسماء د حروف تهجیو دي دا د لغت عربی په اعتبار سره صحیح دی د لغت عربی په اعتبار دا ممکن ده چې دا اسم د دې صورت شي یا اسم د حروف تهجیو شي نو دا په اعتبار د لغت عربی سره صحیح قول دی او دا اولنې قول چې دا متشابهات دي او د دې په معنا یوازې الله پوهیږي نو دا د ظاهري شریعت په اعتبار سره صحیح قول دی ظاهري شریعت دا وایي چې دا د متشابهات نه دی و ما يعلم تاویله الا الله نو هر قول په خپل ځای کې صحیح دی یو څلورم قول پکې د روح المانی دی روح المانی ولا وی وما يعلم تاويله الا الله د دې حروف مقطعات دا د متشابهات نه دي د دې په معنا یوازې الله پويږي او هغه ور سره وایي چې زما په نيز د دې په معنا اولیاء پويږي نو یو د محدثینو قول دی بل د محدثینو قول دی محدثین محدثین یعنی ملهمین چاته چې الله الهامات کوي د اولیاء دي نو د محدثینو په نيز باندې د دې په معنا یوازې الله پوهیږي او محدثین محدثین عالمان د علم الظاهر دي هغه وایي د دې په معنا یوازې الله پوهیږي محدثین یعنی ملهمین اولیاء چې دي دا علما د علم باطن دي دوی و چې الله په پويږي او بعض اولیاء تم الله د دې معنا منکشف کوي اولیاء تم د دې معنا منکشف کوي دي بهر تقدیم ټول څلور قول شو پکې یو قول پکې دا دی چې ابسي چې دا د متشابهات نه دي د دې په معنا یوازې الله پويږي دویم دا چې دا اسما د دې سورو دي او اجمال د پاره د دې سورو دي دریم دا چې دا حروف مقطعات اسما د حروف تهجیو دي څلورم قول د محدثین او د ملهمین او د روح المانی والا دي محدثین ملهمین اولیاء هغه وی چې الله په معنا پوهیږي او بعضی اولیاء تم الله پاک معنا منکشف کوي لکه پیغمبرانو ته چې تیږي خبرې کوي نو دا ممکنه ده چې د حروف مقطعات د اولیاء سره په خپل وغږیږي او اولیاء ته وایي چې زما معنا دا ده خو دا څلور قول دي پکې او څلور واړه په خپل خپل ځای کې صحیح دي دا دوه قوله په اعتبار د لغت عربی سره صحیح دي چې اسماء د سور دي یا اسماء د حروف تهجیه دي او دا یو قول په اعتبار د ظاهري شریعت سره صحیح دی چې وما يعلم تاويله الا الله او دا بل قول په اعتبار د باطن سره د علم باطن باطنی شریعت سره صحیح دی باطنی شریعت دا وایي چې دا ممکنه ده چې د پیغمبر سره تیږي خبرې کوي نو د ولی سره دیم خبرې وکړي د حروف مقطعات د اولیاء ته په خپل ژبه گویا شي چې زمونږ معناګانې دا دي نو دا څلور قوله شو پکې نو چې دا څلور قوله شو په دې یو قول باندې اعتراض دی چې وما يعلم تاويله الا الله دا د اولنی قول په بنا باندې په دې اعتراض راځي چې بیا خو قران غیر مفهوم المعنا شو چې د دې حروف مقطعات په معنا څوک نه پوهیږي دا د متشابهات نشو نو بیا خو قران غیر مفهوم المعنا شو نو د قران په نزول کې فائدہ څه ده اوس نو دوی بیا جواب کوي چې د نزول فائدہ دا په فهم المعنا کې منحصر نه ده بلکې په ډیرو ځایانو کې نزول د قران دا د دې لپاره کیږي چې مقصد پکې فهم المعنا نه بلکې مقصد پکې صرف د مکلفینو نه د ایمان دراوړلو مطالبه چې اے مکلفینو تاسو ایمان راوړئ په دې یقین وکړئ ایمان راوړل او یقین په دې خبره باندې کول چې دا د الله د طرف نه دي نو ایمان راوړل او یقین کول پکې مقصود دي نو همیشه پکې فهم المعنا مقصود نه وي په دې خو پوه شو نو دا اعتراض خو په اوله ډله باندې واردېږي په دې نورو درې وړو مذاهب خو نه واردېږي ځکه په نورو درې وړو مذاهبو کې په اول مذهب کې په یو مذهب کې دا اسم د دې صورت دی نو معنا یې دا صورت دی په بل مذهب کې دا اسم د پاره د دې حروف تهجیه دي نو معنی مفهومه ده چې هغه حروف تهجیه دي او د محدثینو په مذهب یعنی د ملهمینو من الله په مذهب مخصوص بندگانو ته الله پاک د دې د معانی او علم ورکړي نو د محدثینو د محدثینو نزا لفظي ده محدثین چې د کم علم او د کم ادراک نفي کوي نو هغه د عوامو په اعتبار سره کوي چې عوامو ته الله پاک د دې د معناګانو علم نه دی ورکړی همدارنګه د علم یقیني نفي کوي عوامو ته نه دی ورکړی او یقیني نفي یقیني علم نه دی ورکړی دا د محدثینو مذهب دی د علم ظنی او د وجداني نفي د خواصو نه نه کوي او محدث محدثین چې کوم دي دا به خواصو ته د علم قائل دي هغه د ظنی او د وجداني علم قائل دي او کته اعتراض وکي چې محدثین چې کومه معناګانې ذکر کوي بعضی یو معنا ذکر کوي بعضی بل معنا ذکر کوي نو دا اختلاف د دوی په دې دلالت کوي چې محدثین تم الله د دې معناګانې نه دی ورخودلي ځکه د محدثین په کې اختلاف دی څوک یو معنا ذکر کوي او څوک بل په دې خوش تاسو ورته جواب ورکړي چې دا امکان لري چې حروف مقطعات دی په عالم الغیب کې ذل وجوه وي د ډیرو معناګانو احتمال دی لري چاته یو او چاته بل معنا منکشفه شوې ده لکه چاته دا معنا منکشفه شوې ده چې دا اسماء د دې سور دي او چاته دا معنا منکشفه شوې ده چې دا اسماء د حروف تهجیه دي چاته دا معنا منکشفه شوې ده چې دا اسماء د الله دي بهر تقدیر په عالم الغیب کې د زلوجوه کې لري شي د ډیرو معناګانو احتمال پکې راتلی شي او دا ممکنه ده چې الله پاک د هر چاته د یوې وی معنا انکشاف کړي د جدا جدا معنا انکشاف ورته کړي دا څلور مذاهب د الله پاک په توفیق درته ما دلته بیان کړل د دین ورسته اوس بعضې نقطې درته ذکر کوم په دې حروف تهجیو کې علما یو څو نقطې ذکر کوي اوله نقطه پکې دا ذکر کوي حروف تهجیه ټول نه ویشتي حروف مقطعاتم الله پاک د نه ویشتو سورتونو په ابتدا کې راوړي نهه ویشت حروف ته هجیه دي د الف نه چې شروع کې تر یا پورې نهه ویشت دي او دا په څو صورتونو کې راغلي په نهه ویشتو کې دا یوه نقطه د بلاغت ته په دې کې دویمه نقطه د نقطه د بلاغت په کې دا ده چې ټول څوارلس حروف مقطعات دي دا چې تاسو وشمارئ الف لام میم کاف ها یا عین صاد همدارنګه حا میم عین سین قاف ټول څوارلس راځي نو څوارلس حروف مقطعات دي چې مکررات دي نه حذف دي او د څوارلسو سورتونو په ابتدا کې څوارلس حروف مقطعات دي څوارلس حروف مقطعات دي او دا څوارلس نسب تقریبي د حروف هجاو دي حروف هجا نه وي نسب تقریبي څوارلس دي پوه شو باندې نو دویمه نقطه پکې دا ده چې ټول څوار لس حروف مقطعات دي چې دا نسب تقریبي د حروف هجا ورځي دریمه نقطه پکې دا ده چې په دې د حروف د ټولو اقسامو نسب تحقیقي یا تقریبي په دې حروف مقطعات کې راغلي دي ګوره د حروف تقسیم تاسو اورېدلې ده د حروف اقصا محموسه دي مجهوره دي شدیده دي رخوه دي مطبقه دي منفتحه وغیرہ د اقسام پکې دي قاضي بیزاوی دا اقسام تفصیلا ذکر کړی دي د دې ټولو اقسامو نیمایي تقریبي یا تحقیقي په دې حروف مقطعاتو کې الله پاک ذکر کړی دي نو الف لام میم په دې حکم کې دا څلور مذهب په کې درته ما ذکر کړل بعض علما په الف لام میم کې دا شی وایي و چې د الف معنا د الله د لام معنا د لازم او د میم معنا د مؤمن اول لازم په مؤمن باندې ذالک الكتاب دا کتاب دی نو سکته وای چې دا په کوم مذهب دا معنا شو دا خو یو مذهب سره هم تطبیق نه خوري تا خو څلور مذهب ذکر کړو او دا د یو مذهب سره هم تطبیق نه خوري تاسو ورته جواب ورکړئ چې دا معنا نه ده دا اشارات دي صوفي کرام عنوان لګي من باب الاشارات دي معنا یې وای اشاره پکې بل شي تم شي نو دا من باب الاشارات ده من باب المعانی نه ده نو الف کې اول ته اشاره ده معنی نه ده لام کې لازم ته اشاره ده میم کې مؤمن ته اشاره ده اول لازم په مؤمن باندې ذالک الكتاب دا رنګ دا ممکنه ده چې الف کې اعلا ته اشاره ای لام کې لامع ته اشاره ای او میم کې ما هي الظلمات ته اشاره ای یعنی اعلا لامع پر قیدن کې ما هي الظلمات چې ذالک الكتاب دغه کتاب دی او دا ممکنه ده چې په لفظ د الف کې الله ته اشاره وي په لفظ د لام کې لطیف ته اشاره وي او په لفظ د میم کې مجید ته اشاره وي الله لطیف او مجید ده دا ممکنه ده چې په لفظ د الله کې په لفظ د الف کې الله ته اشاره وي په لفظ د لام کې جبريل ته اشاره وي او په لفظ د میم کې محمد ته اشاره وي دا قران د الله د طرف نه د جبريل عليه السلام په ذریعہ محمد صلی الله علیه وسلم ته نازل شو نورم پکې ډېر توجيهات دي الف کې احسن ته اشاره ده او لام کې لوئی ته اشاره ده او میم کې مرتفع ته همداسې پسې ځه ډېر پکې کې دي شي نو الف لام میم نو ګوره یو د دینم سورته بقره ده او دویم نوم الف لام میم دا ممکنه ده چې د دې نوم دویم دویم نومي الف لام میم شي مشهور نومي سورته بقره ده دا په صحیح حدیث کې راغلی دی عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي هاذا مقام الذي انزلت عليه سوره البقره یو زیت اشاره وکړه دا هغه زید چې په دې کې سورته بقره نازل شوې ده نو په حدیث کې د دې نوم سورته بقره راغلی دویم نوم ما درته ویل چې دا الف لام میم ده دا الف لام میم تحقیق نن درته خلاص کړو په یو روایت کې د دې سورته د بقره د ویلو نه منع راغلی ده یو روایت کې راځي چې دې ته سورته بقره مو وایي علما په کې تطبیق کوي په یو حدیث کې دې ته سورته بقره ویل شو په بل حدیث کې دې ته د بقره د ویلو نه منع راغله علما فرمایي چې په ابتدا د اسلام کې دې ته د بقره د ویلو نه منع و ځکه کافرانو استهزاء کوله ورسته دا منع منسوخه شو نو بیا صحابه کرامو به دې ته سورته بقره ویلې یو بل نوم هم د دې صورت شته حضرت خالد ابن معدان هغه به دې ته فستات القرآن ویلې فستات القرآن د قرآن خیمه بعضی مشایخ فرمایي فستات القرآن د دې وجه نه ورته وایي د دې صورت عظمت بیانې بعضی مشایخ هغه فرمایي چې په دې کې الف امرن و الف نهین و الف خبرن و 15 مثلا دا دومره عظیم شان صورت دی چې په دې کې زر اوامر دي او په دې کې زر نواهی دي زر نواهی دي او په دې کې زر جملې خبرې دي او پنځلس پکې امثال دي لدی وجنا عبد الله ابن عمر رضی الله عنه اتو کالو کې دا صورت زده کړو اتو کالو کې دارنګ دي صورت ته سنام القرآن موي سنام كل شيء اعلاه سنام د هر شي هغه اعلا د دې شي نو دې ته سنام القرآن د دې وجه نه وي چې دا اعلا حصہ د قرآن کریم ده بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الكتاب لا ریب فیه بعضی تفاسیر دلته د بسم الله سره خپل مخصوص تقدیرات لګی د دې صورت د مزامینو مطابق د بسم الله سره تقدیرات لګی دا شی وایي بسم الله الذي جعل حياه القلب بذبح البقره التي تسر الناظرين شروع کوم پونم د هغه الله پاک باندې جعل حیات القلب چې د زړه ژوند دی په سبب د ذبح د هغه بقره راوستو تسر الناظرین چې هغه کتون کې خوشحالي الرحمن بارسال الكتاب الذي لا ريب فيه الله پاک رحمان دی ځکه چې داسې کتاب را لېږلی دی چې لا ريب فيه دی او الرحیم بجعله هدل للمتقین نو په دې بسم الله کې د دې صورت اجمالی مزامین راغله دا د دې صورت خلاصه شوه ذالک الكتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الله پاک فرمای ذالک الكتاب څلګه خبر بدر ته پکې وکم او بیا به ان شاء الله د ذالک الكتاب لا ریب فیه هدى للمتقین پوره تفصیل د الله پاک په توفیق باندې ثبات وکړو څلګ اجمالی خبره به وکړو ذالک الكتاب ذالک اشاره ده او د دې لپاره مشار الیه الكتاب الموعود ده بقوله ان سنلقي عليك قولا ثقيلا ذالک اسم اشاره ده او د دې مشار الیه بعیدی دلته قرآن تقریب پروت ده نو علما فرمایي چې د دې مشار الیه بعید ده د دې مخکې سورته مزمل الله پاک نازل کړو په سورته مزمل کې الله پاک د کتاب وعده کړی و چې ان سنلقي عليك قولا ثقيلا من به پتا باندې نازل کو درون قول نو هغه کتاب موعود قولا ثقيلا هغه موعود هغه ته په ذالک کې اشاره کیږي ذالک هغه کتاب موعود چې ده الکتاب هغه دغه کتاب ده هغه تاسو چې ما وعده کړې هغه دغه کتاب ده نو یا هغه کتاب موعود ته اشاره ده چې په سورته مزمل کې الله پاک وعده کړې ده او یا هغه کتاب موعود ته اشاره ده چې په ژبه د موسی او د عیسی علیه السلام دغه وعده شوی و موسی علیه السلام وعده د قرآن کړی و او عیسی علیه السلام وعده د قرآن کړی و نو هغه کتاب موعود په ژبه د موسی او د عیسی علیه السلام الله پاک رست سورت بقره کی فرمای یستفتحون علی الذین کفروا اوی بت په توسل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کافرو په خلاف فتح غوښته نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او د قران وعده په شبه د موسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام راغلی و نو هغه کتاب موعود ته په ذالک الكتاب کې اشاره ده دریم اشاره پکې دی قریب کتاب ته د دریم احتمال پکې دا دی چې دا زمون په مخ کې پروت کم قران دی دته پکې اشاره ده او کته وای چې دا کتاب خو قریب دی او د ذالیکه د پاره مشار الیه خو بعیدی نو په ذالیکه باندې دی قریب قران ته بڅنګه اشاره وکړو تاسو په تلخیص کې وای کړئ چې کله قریب ته په ذالیکه باندې اشاره کیږي هغه بعد رتبي نازلول شي په منزله د بعد حقيقي نو بیا ورته قریب ته په صيغه د بعید اشاره کیږي نو دلته بعد رتبي نازل شوی دی په منزله د بعد حقيقي نو په ذالک باندې ورته اشاره شوی ده او یا دا وایا چې دی قران ته په ذالک کې اشاره ده ذالک الكتاب خو صيغه د قرب او د بعد قد يتعاقبان کله بعید ته هاذا راځي کله قریب ته ذالک راځي دا یو د بل په ځای په کلام د عربو کې ډیر استعمالېږي محل د اعتراض نه دی او بعض علما فرمایي چې ذالک دا صراط مستقیم ته اشاره ده ګوره مخکې مونږ د صراط مستقیم او د هدایت سوال وکړو چې الله پاک مونږ ته هدایت د صراط مستقیم وکړه نو الله پاک فرمای ذالک هغه هدایت او صراط مستقیم چې تاسو غوښته دي الکتابو هغه دغه کتاب دی دا کم چې تاسو غوښته دي دې کې مې درته دا اجمالی خبره وکړه ان شاء الله چې بیا به درته ورسته تفصیلی خبره وکړم هو ذالک الکتاب ذالک اسم اشاره ده او الکتاب دا د دې لپاره مشار الیه دی د اسم اشاره نورسته چې مشار الیه معرفه بالله مراشی نو په دې کې درې ترکیب وي یا موصوف صفت وي یا بدل مبدل منه وي یا معطوف او عطف بیان نو د ذالک د پر الکتاب یا صفت دی یا ترنه بدل دی او یا ورته عطف بیان دی دم کې ریشي چې ذالک مبتدا شي او الکتاب خبر شي نو دا کتاب چې دی الله پاک فرمایي لا ریب فیه پدې کې شک نشته ذالک کې یو بل اعتراض هم واردېږي چې د ذالک په لفظ باندې محسوس ته اشاره کیږي او دلته قران چې ده دا یا کلام نفسی ده یا کلام لفظی ده کلام نفسی خو غیر محسوس ده کلام لفظی هم چې ده غیر محسوس ده نو په لفظ د ذالک باندې ورته اشاره ولې وشو تاسو ورته جواب ورکړئ چې کله کله غیر محسوس نازلول شي په منزله د محسوس او په ذالک ورته اشاره کیږي تاسو په نور کتابو کې دا وایي غیر محسوس نازلېږي په مزله د محسوس او په ذالک ورته اشاره کیږي دلته جذر اسم درته ذکر کوم سلام کې تاسو وایي کنه جذر اسم نو الته تاسو یو مسله ذکر کړې ده د جذر اسم په تحقیق کې تاسو داسې وایي سلام کې فهذه رساله فی صناعه الميزان فهذه رساله في صناعه الميزان نور پسې څنګه ده سبحانه ما زعم شانه لا يحب ولا يتصور ولا ينتج ولا يتغير تعالى عن الجنس والجهات جعل الكليات والجزيات الإيمان به نعم التصديق والاعتصام به حبز التوفيق أما بعد فهذه رسالة في صناعة الميزان سميتها بسلم العلوم اللهم اجعله بين المتون كالشمس بين النجوم دا سه عبارت دې ما په یاد زده کړو فل سلم کو سره نه هیر دي خپ دې هذه رساله فی صناعه الميزان باندې اعتراض ده چې هذه رساله د حکایت ده هذه رساله د دې لپاره مخکې عنه څوک ده د سبحانه نه شروع تر تمته پورې د مخکې عنه ده نو حکایت او محکی عنه په دې د دې د دوړو په مابین کې اتحاد راغی ګور هذه رساله هذه رساله د حکایت صحیح هذه رساله د حکایت محکی عنه څوک شو د سبحان نه شروع تر تمته پورې سبحان نه تر تمته پورې هذه رساله پکې شته کنه نو هذه رساله محکی عنهم شو مخکې انهوی څوک دی د الحمدنا تر والناس پورې د الحمدنا تر والناس پورې په دې کې ان انزلناه مشته نو ان انزلناه حکایت هم دی او ان انزلناه مخکې انهم دی دلته هم داسې ده ذالک الكتاب لا ریب فیه ذالک الكتاب دا حکایت دی دا کتاب چې په دې کې شک نشته دا حکایت دی کنه او د ذالک الكتابنا د قران مراد دی چې د الحمد نه شروع دی تر والناس پورې د الحمد نه تر والناس پورې دغه آیات هم پکې شته چې ذالک الكتاب لا ریب فيه دی نو ګوره د حکایت او د محکی عنه په مابین کې اتحاد راغلی صحیح نو تاسو ورته جواب ورکړئ چې ګوره د قران د لپاره دوه وجود دي یو خو هغه کلام نفسي دی یو د کلام لفظي دی د کلام لفظي د لپاره دوه وجود دي یو وجود ذهني دی او بل وجود خارجي دی صحیح د قران د لپاره څو وجود دي دوه نو حکایت دی په اعتبار د یو وجود او محکی عنه دی په اعتبار د بل وجود دارنګه د قران د پر دوه وجود دي یو وجود اجمالی بل وجود تفصیلی نو حکایت دی په اعتبار د یو وجود چې تفصیلی دی ذالک الكتاب لا ریب فيه تفصیلی او محکی عنه ورته ذالک الكتاب دی په زمن د ټول قران کې اجمالی نو حکایت او محکی عنه کې فرق په اعتبار د وجودونو سره راځي یو وجود ذهنی دی بل وجود خارجي دی دغه وجود خارجي د ذالک الكتاب ولا ريب فيه د حکایت ده محکی عنه ورته غزالک الكتاب ولا ريب فيه ده چې هغه په زمون د ټول قران کې په ذهن کې پروت دی هغه په اعتبار د وجودي ذهني دارنګ په اعتبار د وجودي تفصيلي حکایت په اعتبار د وجودي اجمالی د محکی عنه شو نو د حکایت او د محکی عنه په مابین کې د غلط غوندي فرق دا کافي دی نو دې ته د جذر اسم مسله وایي ذالک الكتاب لا ریب فیه الله پاک فرمای دا کتاب چې د لا ریب فیه یعنی لا ریب فی هدایته الی کل مطلوب شک نشته د دې په هدایت کې هر مطلوب ته چې ته هر مطلوب ته رسي الله پاک فرمای په دې کتاب کې شک نشته اوس کته اعتراض وکړي چې په دې کې خو شک شته هندوان پکې شک کوي سیکان پکې شک کوي يهود پکې شک کوي نصارا پکې شک کوي او لاره به فيه یو قضیه ده نو د دین خو معلومیږي چې په دې کې شک نشته نو تاسو د تلخیص جوابونه درته کوم نور جوابونه به ان شاء الله چې سبا ته وکړو د تلخیص جواب دا دی چې ګور الله رب فيه کله وجود د شی نازلول شي په منزله د عدم د شی لوجد دلایل مزیله او مبتلونه نه دلته وجود د شک نازل دی په منظره د عدم د شک لوجه د دلایل مزیله او مبتله ونه دلایل مزیله مبتله د شک ډیر زیات دي لدی وجه نه وجود د شک نازل کړو الله پاک په منظره د عدم د شک او دا رنګ دویم جواب دا دی چې لارې به فيه د دې معنا دا نه ده چې شک پکې نشته بلکې د دې معنا دا ده چې د لوجه د دلایل مزیله او مبتله ونه مناسب نه ده چې په قران کې شک وکړي شک پکې مناسب نه ده یعنی لا ينبغي ان يرتاب فيه ځکه دلایل مزیله مبتلا د شک په کې ډیر زیات دي بعض علما په کې دا توجیه کوي چې لا ریب فيه لا ریب فيه للمتقين لا ریب فيه د فيه د للمتقين پورې تعلق لري لا ریب قران کې شک نشته للمتقين د متقین د پاره لا ریب للمتقین په حال کون د دې ریب کې کائنن فيه د دې ریب نه حال واقع کیږي بهر تقدیر دا تفصیل به ان شاء الله چې سبا ته وکړم به دې پرې بس چې څه پکې پرې به خون نه کوي